دا صورت درې باب او د دې زنه دریم باب شروع کیږي تر اخر د صورت پورې پدې کې د درې می شوبه او جواب دی درې می شوبه او داغه جواب بیا سبب د عذاب ذکر کړي چې په دې خلکو باندې عذاب ولې راغی سبب د عذاب په ذکر کې اختلاف د خلکو د کتاب سره دا به دلیل عقلی سره تخویف اخروی نه ذکر کړي دا به سلور زجرونه ذکر کړي او په آخر کې به اتم دلیل عقلی ذکر کړي اوس د دې زنا الله پاک دا ذکر کوي چې د قران عظیم دا یو حجت ته پر خلکو باندې دا خلق دا قران عظیم نه مني خدا قران عظیم په دوه من حجت دی او دا مشهور شبهه دا غو د دې ذکر کوي درې مشروبه درې اعتراض چې ګوره دا ته عربي نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ستا لغت ستا جب عربي ده نو قران عظیم زکه ته په عربی کې وای او راوړې تا ته دا سوک چې دا کتاب په عجمه کې راوړه عجمه کې دا راوړل نو موږ پس ته پتا یقین کو نو الله دا غي جوابونه کوي اوس خو تاسو یو اعتراض کوي چې قران په عربی کې دی کدا په عجمه کې شنو بیا بس تاسو دوه اعتراض کوي الله دا غي جواب کوي الله وی تاسو خو اشکال دار چې دا پاجمه کې دراشي وس تاسو اعتراض یو دی پرستو بیا تاسو اعتراضونه دوشي یو اعتراض وستاسو دا شی لولا فصلت آیاتو ولین دی جدا جدا آیاتونه ده دی پکار دا چې د آیاتونه جدا جدا وي آیاتونه جدا جدا وینو موږ به منل دویم اعتراض تاسو داو اعجمی و عربی آیا کتاب عجمی دی او پیغمبر عربی دویم اعتراض دا پیغمبر عربی دی او کتاب ورته عجمی ورکړل او ګوره کتاب عجمی دی نو عجمی جبه خو فصیح نه کنا اوس د دې دلیل نقلی د موسی علی السلام چې ګوره دا کتاب موسی علی السلام ته ورکړی شو او هغه خلکو په موسی علی السلام په دې کتاب کې شک کړو الان کې شک خو نو پکار هغه شک وکړ الله ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب نو فختلف فيه هغه اختلاف وکپدي کې ولولا کلمه سبقت اوس دفه دی اعتراض اعتراض دا کوي چې دو د موسی علی السلام کتابونه منو د مکی والو قران نه منو دا حق کتابونه دي پکار چې په دوس عذاب راشي مکی والو منو دو الله تبا کی عذاب ولې ناراضي جواب لولا ولولا کلمه سبقت من ربک کچری نوې نیټه د عذاب چې مخکې مقرر شوی دا نیټه د عذاب الله مخکې نه مقرر کړی دا کدا نیټه د الله از عذاب د الله مخکې نه مقرر کړی نو لقضی بینهم خامقه فیصله بشي او د دو په منځ کې د دو په منځ کې به فیصله شي او عذاب الله را لګلو او چونکی الله د هر شي لپاره وخت مقرر کړل او دولم الله وهو وخت ورکړي وانهم لفي شك منه مريب یقینا دا بني اسرائيل لفي شك منه یاد ما کی والے یقینا په شک منه د دې اختلاف د وجنه فائدہ د خپل نفس ته ومنه سا فعلها او چا چې بد وکړو ګناونه شروع کړو فعلها وبال پاغه دې وما ربك بظلام للعبيد نه دې ستاره به ظلم کوون کې په بندیانو باندې ظلم صيغه د مبالغه نه ده اوس دا دلیل عقلی ذکر کی په نفي د علم غیب د غیر نه او په دریو مثالونو سره بیانې یو مثال هغه کې دا دی چې علم د قیامت الله سره دی دویم میوي چې کله پیدا شي کړ می هغه خپل غونچکونو نه را بار کیږي نو دا غي علم هم الله سره دی دریم کومه زنانه چې حمل اخلي دا ټول د الله په علم دی الله په ټولو باندې عالم دی نو د دې مشرکان نه تاسو کوي تاسو د الها چې تاسو د معبودین چې دي آیا دو سره دا علم شته دو سره دا علم نشته کړه دیو جن دا آیات دا علت د مخکې آیات د پاروم دی مخکې وی وما ربک بظلام للعبید الله په خپل بندیانو باندې ظلم نه کوي ولی ځکه الله عالم دی او قادر دی کنه چا سره چې علم قدرت نو هغه ظلم نه کوي چا سره چې علم نه وي نو هغه ظلم قد دا کوي ظلم کوي بیا ګوره الیه یرد الیه کې دا حصر ذکر کړ کتا سودا پورا عالم کې چانه تاسو کوي هر چانه چې تاسو کوي چې د علم د قیامت هغه به ما ته پته نشته والله اعلم کله پیغمبرانو نه تاسو کې که صحابو نه تاسو کې که عام مؤمنانو نه تاسو کې کله هر چانه چې تاسو کې هغه بتا ته الله په دې عالم دې موږ په دې نه پوي کته جبريل نه تاسو کې جبريل د نبی رسول الله سلام نه تاسو کړو کنه حدیث جبريل کې راځي چې قیامت په کلمت الساعه نبی علیہ السلام ورته وی مل مسئول عنها بعالم من السائل مسئول چې هغه نه سائل زیات عالم دی په دې باندې هغه ته پته ده چې د دې علم چا سره نشته د علم قیامت علم الله تعالی دی ورکړي نو ځکه الله وی الیه يرد علم الساعه دی الله تور ګرځول شي علم د قیامت ځکه چې چا ته وای چې علم د قیامت هغه الله اعلی الله پاغه پوي نو دی الله تور ګرځول شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اكمامها اغه چې راوځي یا ما تخرج من ثمرات نراوځي او نه حمل نه اخري زنانا ولا تضع او نزيږي د حمل را الا بعلم مگر په علم د الله تعالی سره وردا څومره کارونه چې کیږي دا د الله په علم سره کیږي درې مثالونه ولا پېښ کړ علم د قیامت د میو او د حمل دا ټول علمونه الله سره دي ما منا من شهید من سره هیڅوک نشته دی گواہی کوونکې ستا په شرک منی ما منا من شهید من سره هیڅوک نشته په دې خبره چې گواہی وکي چې ستا شریک څوک شته الله من سره څوک داسې گواهی نشته دا بدو ولی وې داسې خبره ځکه د قیامت پر چې دورا شیخ خپل الها او پسې نو دوخ ول عبادت کړ دې لکه د نیکانو خلکو عبادت کړ دې بزرګانو نیکانو هغه وخت نه جنت تلاړ شي نو دوه برا شي ګرځي با چې سړی منګه هغه الہ زمون څه شو منګه غالي هاو پسې ګرځي نو وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل روک بشي د دوناغه ما کان ما کانو يدعون من قبل چې دوه ورته را مدد شوی مخکې دونه باغه روک شي ځکه خو بلار شي جنت ته نو دوه بغرزي په څه څه کې دي نو دوه وي اذن کما من نام شهید دغه ذکر به دوه الله من خبر در کو تا ته دې خبره چې نشته دې من سره سو گواستا په شرک منی او دویم د دې وجنا وظنوا ما لهم من محيص خیال به وکیدو ګمان به وکی چې نشته دور لپاره زید پناهي زید خلاصي زید تیختی ځکه دوبه کوشش کیسته ته و تختی کنه نو زید تیختی ورته هم نوي لا يسأم الانسان من دعاء الخير مسه شر فيئوس قنوط اوس الله دا غبد انسان حالت ذکر کوي الله وی کله چې تکلیف راشي په دمنې نو دیو دیو دی دعاګانی کس دور ته خیر ورسو نو دی بیا بدمعش شي بدمعشي شروع کی دا الله مخالفت شروع کی لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستړی کېږي انسان د غوښتلو د دعا د خیر نه نستړی کېږي انسان د غوښتلو د خیر نه د دعا کې خیر غواړي وان مسو شر فيئوس قنوت وان شر كور سيدته سمصيبت نو فيئوس نو امید وي قنوت تندې تریو کړي بیا د ګیری د الله نه شروع شي که الله د څه تکلیف ورسي څه مصیبت ورسي نو په دغه وخت کې دی بیا پریشان دا نه کې چې په هغه وخت کې الله طرف ته رجوع کی نو دغه وخت کې دی فریادونه شروع کی نا امیدي شروع کی د الله نه او چوي تریوي ځکه په یو څو قنوت کې فرق هم دا دی کنه یو اوس دا د زړه صفت دی په دې زړه کې نه امید شي قنوت هغه آثار بیا په دې مخ کې ښکار شي په جسم کې ښکار شي د نا امیدای او چولې تریو شي خفه شي د الله نه ګیری شروع کی نو فیئوس قنوت ولئن اذقنا رحمه منا من بعد الضراء من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الله وی کوسکم د انسان ته خپل طرف نه رحمت مهرباني سه احسان ور سره کوم الله وی من بعد ذرا رسره تکلیفنا مستو چې تر رسیدلې وی چې د تکم تکلیف ور رسید هغه تکلیف ته نه کوم راحت پراولم نو لا یقول لا یقولن هذا لي خامخوي دي دا خو زما حقو یقولن هذا لي دا خو زما یعنی زما حق ده دا خو موږ د دې حقدارو ځکه موږ ته دا سمیلاو شو عرب عربی کې یو متل لکه و اذا اکرمت الكريم ملکته واذا اکرمت اللئیم تمرد کله چې دیو عزتمن سړي عزت وکي کنه هغه دا سړي عزتمن دي ځکه زما عزت او چې دیو کمینه سړي لئیم سړي عزت وکي واذا اکرمت اللئیم تمرد هغه دا زما حق سړي ځکه وکاو د چې زما د عزت نه کو زما احترام نه کو نو بل لار ورسره خامخه زما به عزت کو نو دیو ویل یقولن هذا لي دا خو زما حق ځکه الله مال را کزه د حقدار او ما او مخکې قارون هم ویلو کنه قوم ورته ته خوشحالي مکوا هغه دا هر څه چې ما ترا کړی شي نما اوتی تو علی علم عندي ما ته خو زما د علم د کمال د وجه دارا کړی شوی دی نو دلته دیوم ویلا یقولن هذا لي دا خو ما ترا ملاو شي زما د حق د وجنه الله یوما اظن الساعه قائمه ګور دې ناشکری کې اوس انا شکری په دریو طریقو کې یو طریقه لا یقول ان هاذا لی الله د سره احسان انعام کوته د الله شکرې ادا کړه الحمدلله و نو دې ځان دغه حقدار وګڼي یو دوی ما اظن الساعه قائمه زه ګمان نکوم په قیامت باندې د قائمې دن کی زما دا یقین نشي چې قیامت دی قیامت ممت نشته دا اسی دا مولیان لګیاري دا علما لګیاري زه قیامت نه منم هو لئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى دا وز د بل ناشکری دی ویل ای رجه تو الی ربی کزه وګرځول شو خپل رب ته ان لی عنده للحسنا یقینا مالا اقصر نور ډیر خوشاله دی للحسنا خوشاله نه مال بال تنور خوشاله نه راکی الله اول خو قیامت نشتی خو کبل فرض قیامت راوم شي لئن رجعت الى ربي پر رب تواش پسم قیامت راغی نو دا کوم نعمتونه احسانات چې دلته دي کنه الته به دې نور ډېری نو په درې می طریقې سره نه شکر وکړه نو الله فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا خامخه خبر بور کومنګه کسان ته چې کافر دي بما عملوا په حقیقت د هغه عملونو چې دوی کول دوی ته بده دوی د عملونو حقیقت د قیامت پر دې ښکار شي او ګډ وډ ګرځیدل ګډ وډ کارونه د انسان خي چې ګوره دا ګډ وډ چې دی ګرځي کنه ناشکرای دی وجه نو اذا مست و اذا نام نال الانسان کله چې احسانو کې نامو کوم په یو انسان باندې اعرض وانا اب جانبي مخواړي وانا اب جانبي او لری کی خپل ډډه د حق منولونه بیا دې حق نه مني الله چې انعام په کوم احسان په کوم صحت ولا ور کم مال ولا ور کم دنیا ولا ور کم یو خدای د قران نه مخواړي او ځان لري کې د حق نه ونه ابي جانبه خپل اړخ یو طرف ته کی او الله یک دقه انسان او اذا مسو شر کله کو ورسو موږ د انسان ته مصیبت تکلیف ورته ورسو د غینام احسان تن لري کو نو فزو دعا ان عریض نو خاون وی د دعاګانو پلنو پلنو بیا دې پلانې پلانې دعاګانې کوي ګوره پلانواله په نسبت ته وګدوالي کمی پلانواله د شي د وګدوالي د شي نه کم وي دا قاعده ده دلته پلانې دعاګانې ولې وي د دې وجنه د دې یو ضرورت راغلی کنه پریشانی پر راغله اصل خدای الله طرف ته رجوع نشتی دغه اق یو ضرورت نو اق ضرورت بار بار وی بار بار وی دا دعا خپل خپل نه کړل او دې دا به خدا دعا الا چې د مختلف سيزونه د الله نه غوښته کنه نو بیا به دعا و دې دا خو د دعا خپل نه کړی د پس پاکه یو حاجت باندې بار بار غواړي فزو دعا ان عریض لا سونه بیا اسمان ترسه په پورته کړی داسې نیوي فزو دعاء نازل قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به والزجر ورکی په انکار د قران سره چې سړو د قران نه انکار مکوي دا خو د الله تر طرف نه دی او پیغمبر ان کان من عند الله کچرته دا قران عظیم د الله تر طرف نه ثم کفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سوق دې لوی گمراه دا غچانا چې هغه په دشمنی لري کې دا چې گمراه بیا سوق نشتی الله وي دا خو ډیر گمراه دی چې قران عظیم پرې خېده بل طرف ته روان شه دې سنوریم آیاتنا فی الافاق وز دلائل الله ذکر کې انفسی علوی الله وی سنوریم آیاتنا زرد چوب خیم ز دوی تا خپل دلایل فل آفاق په اطراف د عالم کې فل آفاق په غاړو د عالم کې وفي انفسهم او د دوی په ځانونو کې دنه حتى يتبين لهم انه الحق تر هغه چې ښکار بشي دي ته یقینا دا قران عظیم دا حق کتاب دی الله وی دوی ته به داسې دلایل خېما د دو په دې ځانونو کې یو غیر چا پیرا چې د دو په یقین راشي چې یقینا دا قران عظیم حق دی اولم یکفی بربک انه ولا کل شیء شهید آیا نه د پورا استاد رب دا صفاتونه اولم یکفی بربک ایا نه دی پورا ستاسو رب دا صفاتونه ان ولا کل شین شهید یقینا هغه پارشي منه حاضر او ناظر دی الا انه فی مریه من لقاء ربهم الله خبر شي انه فی مریه یقینا دو پشکری من لقاء ربهم د پېښې در خپل دو پشکری د قیامت نه چې د قیامت راځي کنه سورت شورا حامیم شورا رب د دې سورت د مخ سره په سوجو سره ده ار کله چې مخ کې سورت کې تیرشیو نه صفات د قران ذکر کول په ابتدا کې نو د دې صورت په ابتدا کې نه صفات د قران والو ذکر کوي د اهل القران دیم ربط دا مخکې صورت کې زجر معرضین د قران عظیم ته نو په دې صورت کې دعوت ورکړي فیصله کول ته په قران عظیم باندې چې خپل فیصله کوي نو راځي په قران عظیم کوي په بل شي مکوي دارنګ مخکې صورت کې سورې سجده کې ترغیب او دعوت ته دعوت ال الله چې بلنه او چغه یو الله ته وای نو په دې صورت کې د دعوت کوون کې د داعي داغه د پر لز ذمہواری ذکر کړي چې په دې په د لز ذمہواری بیا دعوه د صورت رد شرک په ولایت ولایت دو معنی لري یو تصرف او اختیارات په کائنات کې تصرف او اختیارات په کائنات کې او دویم هغه ته لیکي کې اختیار شرعي هغه اختیار شرعي د تش... د شریعت اختیار هم د الله سره دی چې شریعت جوړول احکامات نافذ کول احکامات را لېګل جوړول دا د الله کار دی دا په دې صورت کې ذکر کړي بیا خلاصه د دې صورت دا دا صورت منقسم دی دریو بابونو ته اول باب 15 آیاتونو پورې دی 15 آیاتونه دی پکې او په دې باب کې جواب د اول شبهه دی په تاکید د مراد د وحی سره دوبه اول ای شبهه کوي چې ستاده خبره د مخکنو کتابونو نه خلاف ده داغه جواب بیا به اثبات د امن د عالم کې په توحید سره چې په دنیا کې امن پس راځي په توحید راځي دارنګ اثبات د ولایت پکې د الله تعالی لپاره او نفي د ولایت پکې د غیر الله نه حکم بثابتي الله لپاره تحکیم ولایت مرک تحکیم چې حلال او حرام هغه کوي بل څوک نشي کولای دارنګي ترغیب ورغي قران عظیم ته بیا ور پسې نه پیډ ولایت کې د غیر الله نه بیا به جواب کې د دویمې شوبه او دو عقلی دلیلونه پیش کې د پاره د اثبات د پاره د اثبات د ولایت ته الله تعالی او اثبات د تشریع د الهی بکې او جواب د درې می شوبه په اخر کې حامیم عین سین قاف دا حروف مقطعات دي او حروف مقطعات داغه په معنا باندې الله کوي خو دا حروف مقطعات د بای زین کې ثلاثي راځي بای زین کې مفردات ذکر کړي لکه نون قاف بای ذکر الف لام میم ثلاثي وي بعض دې کې سناوي دي لکه الف لام دا ثلاثي دي الف لام را یا حامیم دا سناوي دي دلته دا خماسي دلته سوره مریم کې مخکې تیر شي دا حروف مقطعات خماسي خو دلته چونکه د اغه شانې یو بل سره پیوست نه دی راوړي جدا جدا کړی دي هغه وجه دا ده یا خدا دو آیتونه دي حامیم او عین سین قاف دا جدا جدا آیتونه د دې وجه نه جدا راوړل ایای د دې وجه نه جدا راوړل چې د حوامیمو تمام هر ځای کې د څومره صورتونه چې شپږ ذکر کیږي د دې په ابتدا کې حامیم حامیم دی نو دا قد حوامیم صورت دی نو حامیم ځکه جدا ذکر کو عین سین قاف جدا نو اولنې جواب کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک دغه شانی وحی را لګو مونږ ته ته پیغمبره و الی الذین من قبلک کسان ته چې مخکې تانو دا وحی خو مونږ ته تر ولېګل او تانه مخکې دوم ته لېګل اوس اثبات دی ولایت کې الله لپاره چې دا الله حکم چریږي پار دی کې خاص داغه په تصرف کې داغه سچ پاس منو کې داغه سچ پس مو کې دي وهو العلی العظیم هغه پورته لوی شان ولدي د دې الله ډېر لوی شان دی ډېر اوچته وانشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا علت دغه ذکر کړو ان دعوا للرحمن ولدا چې دونی ولې الله د فار ولد الله له زوی جوړ کړی دی دا دومره درنه خبره ده دومره بده خبره ده چې اسمانونه په دې سره د برینه وچی ورغړي زمکه په وچوي غرونه په ختم شي نو اعتراض راځي کنه چې دغه مشرکان خو الله له ولد وای عیسی نصارا وینا چې عیسی ابن الله يهوديان وینا عزير ابن الله دا مشرکان چې شرک کوي نو پکار د کنه هغه عمل خداغو موجود دی نو تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن د اسمانونو ولې نه چوي د برنه وې ځکه نشوي چې الته خاص مخلوق دی د الله هغه د الله تسبیح او حمد او توحید مني فرشته ملائک پر د الله تسبیح او حمد وی والملائکه تسبحون بحمد ربهم او ملائک تسبیح وی سره د ستاینو د خبر ربنا و استغفرونا او بخنه غواړي لمن فی الارض هغه چاره پر چې په دې سمکه کې چاله بخنه غواړي پس مګه موحدین له بخنه غواړي نو ګوره د اسمانونو زکهونه چاودل چې بر په اسمانونو کې ملائک دي هغه د الله تسبیح یا بخنه غواړي او الله د امن دو امرونه را لګري دنیا ته کنه یو امن وجود د نبی صلی الله علیه وسلم او دویم امن استغفار او استغفار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دنیا نه لاړ نو یو امن پات شو هغه څه چې استغفار دی څوک چې استغفار وایي کنه استغفر الله په دوه الله عذاب نه راولي نو الته فرشتي وسکه یستغفرون لمن فی الارض بخنه غواړي د پاره دا غچا چې په ځمکه کې دي موحدین او په دې ځمکه کې موحدین دي نیکان خلق دي هغه الله یادې ذکر اسکار کوي نو ځکه د هغه وجنه الله عذاب نه راولي هغه حدیث هم د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله هغه پوری به قیامت نه قایميږي تر څو پوری چې په دې مقدس مکه الله الله نو مغسته کیږي کنه نو په دې اسمه کمن بیا قیامت دا نظام الله نه خرابوي نو دا فرشتي موجود دي هغه تسبیح استغفار وي پس مکه منی نور مؤمنان او یستغفرون لمن فی الارض دینه مراد مؤمنان دي لکه مخکې چې څنګه سوره مؤمن کې تیر شو سوره مؤمن کوم د قایت د قشنه تیر شوی الا ان الله هو الغفور الرحیم خبر شي یقینا الله بخون کې مهربان دی والذین اتخذوا من دوني من دوني اولیاء الله حفیظ علیهم اوس د دې نه نفي د ولایت کې د غیر نه او دو صفاتونه ذکر کړي نبی علیہ السلام تعالی وی پریشان کیږم تسلی ورکي ته مسله بیانې دونه منی نو دا حفاظت کون کې الله دې ته ګورې نه ذمہ دار ته نه تمن صفر رسول دي هغه کسان چې نیولې دې من دونه ما سوا د الله نه اولیاء ازان اولیاء دوستان مددګاران ځان د پاره مددګاران نیولې الله حفیظ علیهم الله ساتون کې دې ددو الله ددو حفاظت کون کې دې الله حفیظ علیه الله د دوی حفاظت کوونکی دی و ما انت علیهم بوکیل او نه ته پیغمبر په دوی باندې ذمہ دار د دوی حفاظت کوونکی و ما انت علیهم بوکیل تا باندې د دوی ذمہ واری نشتی وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا دغه شان الله وی وحی کړ د من تا ته د قران عربیا چې په جبه عربی باندې دی لتنذر ام القرى ومن حولها په دې کې تسلی ورکړي الله نبی عليه السلام ته نبی عليه السلام تعالی وی ته وکیل نه څنګه چې مخکې ورته وي ذمہ دار نه خو ته منذر انذار کوي دي خلق ته دي خلق ته مسله بیانوا او دې کې د قیاس کې صداقت د قران عظیمم وتنذر يوم الجمع لا ريب فيها او ير ورکی خلق لر يوم الجمع دا غرض دې جمع کیدونه لا ريب فيها چې نشه شک پراتو دا غرض کې خلق دا غینه ويره چې دا سی ورځ در روانه ده پاغي کې به الله دا ټول را جمع کوي نو فريق فريق في الجنه وفريق في السعير یو ډله به په جنت کې وي او فريق في السعير او یو ډله به پاغه بل شي ور کې یو به الله پور کې چي ایو په جنت کې اچي چې کومه دا مسله اومن له کومه ډلې نو هغه د پاره جنت ته چاچون کارو کند هغه د پاره دوزخ ته ولو شاء الله لجعلهم امه واحده وس یو اعتراض راځي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم منذر دی ير ورکون کې دی دا قران عظیم رښتینه کتاب دی نو بیا دا خلق ولی ایمان نه راوړي ولی په دین واحده منې نه کیږي پکار چې ټول خلق په یو دین منې نبی رسول الله راغله دی قران راغله جواب ولو شاء الله لجعلهم امه واحده کچره غختل الله تعالی په زور باندې د خلق ایمان راوړل الله دا غخته چې دا خلق د خامخ ایمان راوړي نو لجعلهم امه واحده خامخ ګرځولي بودو دین په دین واحده باندې امه واحده یو امت په ګرځول یعنی په دین واحد باندې لیکن الله دا نه خوخی ځکه الله چاته اختیار ورکړي دي ولکه يدخل من يشاء في رحمته لیکن داخلي الله غسوک چې وغاړي په رحمتي په خپل اسلام کې خپل توحید کې رحمتي مهرباني پر رحمت کې ځکه اسلام د قبلي د ذکر د مسبب مراد نه سبب دی دی کې ذکر د مسبب رحمت او سبب څه چې د اسلام نو ذکر د مسبب یو چې رحمت ته او اسلام سبب دی نو اسلام مراد تر اسلام نو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالمان نشته د ظالمانو لپاره نشته رسوک بچکون کې نه سوکیم دادشته دغه الله دې خاص دې مددگار دې او هو یحیی الموتى دا الله به ژوند کوي مړی لرا او دا الله پارشي من قدرت والا دې وما اختلفتم فيه في وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وما اختلفتم من شيء او هغه چې اختلاف کوي تاسو او هغه هغه شی چې تاسو پکې اختلاف کړی دی نو فحکمه الى الله هغه شی چې تاسو په کې اختلاف کوئ شیء چې هر څه دي نو فحکمه الى الله ګرځیدل دي داغي الله تا فیصله داغي ګرځول دي الله تعالی تا چې څه شي کې تاسو اختلاف راغی کنه هغه شی ټول الله ته ګرځوي فیصله به الله کوي داغي که یو شي کې اختلاف راغی یو مسله کې اختلاف راغی په خبره کې اختلاف راغی د هغه اختلاف ختمول د پر الله خپل کتاب را لګلې بل ځای تبع مزه ذالکم الله ربي عليه توکلت د دې صفاتونو والا الله زما رب دې عليه توکلت په ځان سپارم و الی انیب او دی الله ته بس را ګرځیدلی زما فاتر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا وز د دې دلیل عقلی ذکر کړي او په دې کې لس جملې دي په دې دوه آیاتونو کې په غلس جملو کې لس قدرتونه د الله ذکر کړي فاتر السماوات والارض اول پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو درې قدرتونه د الله وګوره سلورم یزرعکم فیه خوري تاسو لره په دې ځمکه کې په دې نظام کې پیدا کړی تاسو جوړی ولې دې د پاره چې خوار شي تاسو په دې ځمکه کې اشاره دی ته چې نکاح کوي تاسو بچی پیدا کیږي که تاسو منصوبه بندیان شروع کړې بل فرض څنګه چې شروع کړې دي خلک نو دا خود نکاح دغه فلسفې نه خلاف دی الله یزرعکم فی تاسو په دې ځمکه کې خروما او دورا شیخ منصوب بندي کوي وی دو بچي دو هي اچي ليس كمثلي شيء نشته دې پشان د الله تعالی هیڅ شی ګور پدې کې نفي د تشبيه او نفي د شرک دواړو کوي چې د دې الله په شان څوک نشته دی د د په شان څوک قدرت نه لري د د په شان ته څوک نشته دی امام قرطبي وایي هغه وي د د په شان په ذات کې څوک نشته دی نور زوات د د په شان ذات نشته دی سره دې نه چې د لپاره صفات شته د د ذات مشابه نه بل ذات نشتی خو خالد صفاتونه نه دله صفاتم شته او واسطي او مشهور هغه وی نشته د پشان د الله تعالی بل ذات نشته د په صفاتو د الله تعالی په شان بل چا صفات نشته د کارونو د الله په شان د بل چا کارونه یعنی د الله چې کوم کارونه دي کوم صفات دي کوم نوم دی داسې چا نوم نشتی د الله د نومونو په شان چا نوم نشتی هغه وایي دې کې اشاره څه ته کوي نفي د تشبيه او نفي د شرک کوي ځکه تبري عن الشرك والتشبيه دا څه شي دا کامل توحید کله چې وسړی ځان کامل موحد کوي کنه نو تشبيه به د الله د مخلوق سره نور کوي دارنګه مخلوق له بد الله صفات نور کوي دواړه بنفي کوي نو دا بس نشي دا به کامل توحید شي ليس كمثله شيء دې کې اعتراض دی ليس كمثله نشته دې پشان د مثل د الله دا کاف هم په معنا د مثل راځي نو معنا بداشي ليس مثلي ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء نشته داغه په مثال په شان ته مثال نشته داغه د مثال په شان مثال نو چې داغه په مثال په شان مثال نشته مطلب څه شو چې تا الله د پر مثال ثابت ک ځکه دا الله مثال په شان مثال نشته یعنی مثال اغل رشته خو دا اغه مثال مثال نشته ليس كمثله شيء ليس مثلي مثل مثله شيء د دې مختلف جوابات دي یو جواب دا دی چې دلته دا کاف چې کوم دی دا زائد دی خو معنن زائد نه دی معنن زائد دی په الفاظو کې زائد نه دی نو معنا بد شي ليس مثلي شيء الله لم يسل نشتي خو څنګه مثل نشتی په عربو کې دوه حروف دوه حروف چې په هغه سره تشبیه او مثل پیش کیږي یو کاف دی او یو مثلو دی نو معنا دا د الله له مثل نشتی په لفظ د کاف او نه په لفظ د مثلو دا الله دې پر هغه پر تشبیهات نشتی دویم دا چې مثل په معنا د څه دی د ذات لکه عرب مثلك لا يفعل مثلك لا يفعل یعنی انت لا تفعل مطلب دا دی نو انت مطلب څه ذات ته مراد دی نو معنا دا شو ليس مثله ليس كذاته شيء دا الله د ذات پشانی ذات نشته دی دا الله ذات پشانی ذات نشته دی او درېمه معنا دا ده چې دا مثل په معنا د صفت سره واخلي او دا سړی وی کنه مثل الشی مثل الشی یعنی صفت صفت الشی نو ليس كمثله شيء ليس كصفته شيء دا الله د صفت په شان څه شي نشته انه بكل شيء عليم دا الله پارش باندې پوه دی شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك ګور الله ما تاسو ته شریعت نافذ کړ تاسو د پاره پیغمبر میرا ولېګ شریعت مې ولور کړ چې دا شریعت په تاسو ته بیانې نو په هغه شریعت باندې تاسو عمل وکړئ ګوره شریعت شرع دا شرع معنی څه ده شرع معنی د ښکارا کول ښکارا لکه مخکې تیر شي دي یوم سبتهم شرعا د خالی پرځي به شرعا سرګن راتل ښکارا براتل د مې نو شریعت څه توي ښکارا کولو ته نو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا خکار مقرر کړل الله تاسو د پاره من الدين د دیننا هغه چې په حکم کړو پاګه سره نوح عليه السلام الله تاسو د پاره شریعت مقرر کړی دی هغه شریعت کې احکامات دي پاګه کې اوامر او نواهی دي نو دا بل چاته اجازه نشته چې دغه اوامر او نواهی ځان نه نافذ کی یا ځان نه جوړ کی نافذ کول خو دی خو ځان نه جوړ کی شریعت په هغه چې الله را لګلې ده د دې وجنه شارع نسبت نبی اسلام ته نه کیږي ځکه هغه شارح د شارع دی شریعت دی د شریعت وضاحت کون کې دی شارع الله دی فخپلا ځکه الله شرع لكم قد دا شریعت یوازې ګوره ستاسو نه دی الله وی ما وصا به نوحا دا هغه دی چې په دې سره په حکم کړو نوح علی السلام نوح علی السلام نوم الله دا شریعت ور کړو دا شریعت خو نوح علی السلام سره ما اول الذي اوحينا اليك او هغه چې وحی کیږي تا ته پیغمبره تا تم د دې وحی کیږي تا تم د دې وحی شریعت ګوره د نوح علی السلام ذکر وکړو او د نبی علی السلام ذکر وکړو چې اول کې شریعت هغه لور کړل نو په اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم لور کړل نو په دې معنی کې ټول انبیا لور کړل خو اولنې شریعت ذکر کا اخرې شریعت ذکر کا رسو خو نبی صلی الله علیه وسلم افضل کنا د تمام انبیاونه د د شریعت د تمام افضل ځکه د دین تمام دینونه منسوخ کړ کړه تمام شریعتونه وما وصينا به ابراهيم او موسی او عيسى هغه چې حکم کړ دې په حکم کړ دې پاکه سره ابراهيم عليه السلام اسماعیل ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام دو په دې باندې دا حکمونه کړی دي او حکم یې څه کړی ان اقیم الدین کله کوس او چلےږي په دې دین باندې ګور بیا دا درې تن څنګه نور خاص کړ ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسى عليه السلام یو جواب دا کوي چې دا, دا درې پیغمبر دا ډیر مشهورو د دوه شریعتونه ډیر مشهورو د ابراهيم عليه السلام د موسی عليه السلام د عيسى عليه السلام دا د دوه شریعتونه ډیر مشهور دي پسې دا درې وړه ذکر کړ او بعضی وی چې نه دا د دې وجنه چې دا پنځه وړه پیغمبران نوح علی السلام ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام او محمد صلی الله علیه وسلم دا پنځه وړه اولو العزم پیغمبرانو نو د دې اولو العزم د وجنه الله دا ذکر کړ چې دا اولو العزم پیغمبران دي دوله می دا شریعت ورکړیو ولا تتفرقوا في اډلې مو جوړې په دې دین کې دین دغه یو دی دغه یو شریعت دی الله دې کې ډلې مو جوړوي یو ډله د څه ده یو فرعي اختلافات دي دا په تمام امتونو کې فرعي اختلاف ته تفریقه نه وي خلق ته نبي تفریقه جوړه کی تفریقه داسې جوړه کی چې روانيږي په جنگونه کې یو ته بدر دی وي یو سړی را پولې دین ونه کوي دبا دوکړه روانيږي ورسره امين دی ولی په زور ونوي یا یو سړی را پولې دین وکړي ور سره روانيږي ولی دی وکړه یا هغه ته بد ګوري دا ټول د دې ته بیا تفریقه جوړه کی دا روان شي دا سنت کې خو هیڅ اختلاف نشي دواړه سنت دي ګان اختلاف خو پدې کې ثواب کوم کې کم دي کوم کې زیات دا رنګ تفریقه چا سره جوړه شي دا مشرکانو سره هغه تفریقه ده نو الله ولا تتفرقوا فرقه مو جوړوي دلی مو جوړوي په دې دین کې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه کبر علی المشرکین ګران لګي په مشرکانو باندې ما تدعوهم الیه اغدین چې ته بلنه کوي دوی د دوی هغه ته دو هغه دین ته رابلې کوم دین ته هغه دین د وحدانیت ته هغه دین د الله دی هغه ته رابلې نو دوه من دا ګران دی الله یشتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب الله یشتبی الله را کاږي دي دین خپل ته هغه څوک چې غواړي ويهدي الیه من ينيب او هدایت ورکي هغه چاته هغه چاله رچی هغه کې حق ترا ګرځیدل وي من ينيب چا کې چې انابت وي څوک چې حق ترا ګرځي هغه ته الله هدایت کوي ګوره دو الفاظ دې کې وي یو لفظ دې اشتباه وي یجتبي او دویم لفظ دې هدایت وي اشتباه په هغه ځای کې استعمالي کې چې نبوت الله ور کوي د نبوت لپاره الله خاص کوي چون کوي او هدایت توفیق د هدایت الله ارچا تور کوي هدایت نه مراد څه توفیق د هدایت د ایمان وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وسوي اشكال راغي چې دا دین حق دی دا الله راولېګه قران الله راولېګه پیغمبر الله راولېګه نو دې خلکو کې ولې ډلې جوړېږي دا ډلې ولې جوړې شوې په دې علماو کې ولې دا ډلې جوړې شوې سره د دینه چې دوی په قران پويږي په حدیثو پويږي په علم پويږي دا ولې دوی کې ډلې جوړې شوې الله وي زکه ډلې جوړې شي چې دوی کې ضد دی عناد دی بغض دی په علماو کې ضد دی بغض دی د دلیل نه تابع کیږي دا زما پیر سی ویلی دا زما مرشد ویلی دا زما مشر ویلی لکه حیاتیان او مماتیان حیاتیان را پاسې چې دا زمنګ د علما او عقیده ده مماتیان را پاسې د قران او حدیث کې دي کوم خلق چې د قران او د حدیث دلیل ورکړي دغه په حق دي کنه نو ته د قران او د حدیث خلاف څنګه دلیل ورکړي ستا پیر ستا مشر د قران او حدیث خلاف دلیل ورکړي ته باغې پنځي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم دل نه دی جوړ کړی دی خلقو الا من بعد ما جاءهم مگر رستو دا غنه چې راغې دوی ته علم علم د قران ورته راغې عالمان شو ځکه هل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین چا روان ک بادشاہان روان ک خپل بادشاہي بچ کولو لپاره علما او پیرانو روان کړي د پاره چې دا غو چودراهټ ختم نشي پیر سه خپل پیری نه ختمي او عالم سه خپل چودراهټ نه ختمي دو چودران چودریان دي د دې وجه نه دا دین دوروان امي سړی ګور دین نشي روانولې ځکه هغه ته خو علم نشتی هغه ته خو پیر سه وي داسې کو جواغه شانی کوي عالم سه ورته داسې کو نو هغه شانی کوي نو ما تفرقوا ډلې نه دي جوړې کړې دي خلقو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسو دا غنا چې راغلي دا غلي د علم نو چې علم راغی نو ولې دوی تفریقه وکړه بغیم بینهم د وجه د زد د دینه په کورنۍ کې یو بل سره په زد او عنایت کې اخته شو په یو مسله روان شو زد شروع شو زد شروع شو یو بل سره روان بغيان بينهم د وجه د زد نه او زد د مولیانو ډیر بد دي ګوره مخکې سوره بقره کې سوره ال عمران کې بقره کې د يهود قبایح ذکر کړي بیا دغه د مولیانو سوره ال عمران کې د نسوارو بیا د يهود ورپسې ګوره دغه قبایح ته ګوره هغه قبایح وسم په دې امت کې موجود دي ځکه حضرت عمر رضی الله عنه ویلو کنه چې ګور يهود تیروتی دي دا قران ګور تاسو ته مخاطب دي چې څوک دا صفات پکې راځي کنه يهودو دا صفات پاګه کې هغه هم يهودي دي دا نه چې هغه زړه خلق ته دا خطاب دي ولولا کلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وس اشکال راغی اشکال دا دی چې دا خلق تفریقی راولی روان راولی دین کې بے اتفاقی پیدا کی دین ګډوډ ک قران کې حدیثو کې آیګه ګډوډ والے راوي هغه مسلو کې ګډوډ والے راوي حق او باطل ګډوډ کړو بسرا دوړ یو بسرا ګډوډ کړو نو خو پکار دار چې الله په دوه من عذاب راولي الله معذب کی کنه دول الله سزاګانی ورکی الله وی ولولا کلمه سبقت من ربک کچری نوې نیټه مقرر شوه د طرف د ربستانه الى اجل مسمى تنټي مقرر پوری نو لقض یا بینهم خامخ فیصله بشي او په مینده دو کې الله فیصله کړو یو فرقه به تبا کړی و د دې وجنه غ باطل پرست چې کنه کوم ځان ته حق پرست وي الله ولا مهلت ورکي ټیم ولا ورکړي دي ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وس دا غوغه مشهور اعتراض راغی هغه مشهور اعتراض دا غو دی دویم اعتراض چې تمام علما ستانه خلاف دي ته چې مسله بیانې د توحید نو دا علما مونږ وینو دا ټول علما خلاف دي تانه هر مولا چې ګوري کتاب کې ګور نو هغه کتاب هم تانه خلاف دي دا لاسته کې د علما فتور کړه ته پسې مونږ نه کیږي وي ته پنځ پیرې ته پسې مونږ نه کیږي مونږ هم ته پسې نه کیږي دا څنګه چللې مطلب ولا جواب ورکي وان الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب سړی داغه کامل مولیان نه داغه سدي نیمچه مولیان دي اورث الكتاب چې کتاب ورته په میراث کې ملاو شه دي پلاری مولاو نیکی مولاو نو دته کتاب کتاب ملاو شه دي صرف مخکې موس پڑھاول شي د نور سمنه نه پوهیږي سره علم نشته نو دې ځکه مخالفت کوي کدی چې ته خم ولا وې د مخالفت نه کاو وسم چې کوم معتدل غټ علما دي کنه هغه د حق پرست خلاف نه کوي اگر چې داغه جماعت کیه کنه دا غټ غټ علما چې دا خلاف نه کوي ځکه داغه مطالعه دغه سره الله ولا علم ورکړل دا خو چې دا نیمچه غونی کنه او د عامه مسلې چې کوم شروع کړي د حیات ممات سما او د نور داسي دا خو دوله بل سره راځي نه بل څه ول راځي نه نو دنیا کې دا یادې کړې دي نو دقه من شروع دی شیخ الاسلام شیخ پتن سی شو مناظر اسلام او چې د دین نه په لګیا پیس پکې نشته نو الله وی ان الذين اورثوا الكتاب یقینا هغه کسان چې پاتې کړی شوی دی هغه ته کتاب من بعدهم ورستو د مشرانو نه هغه مشرانو کتاب ورته پاتې شوی دی نو لفی شکین خامخا غو په شک کې دي د خپل کتاب نوم په شک کې دي منو د خپل کتاب نه مریب شک نورم زیاتیږي په مخه شک زیاتیږي هغه شکیان دي ته لاړ شه په منګه وای رد کینو هم په شک باندې کوي خو په مضبوط طریقې سره نشي کولای او کدی ورته وی چې هغه در پسې را روان دي هغه پنځپیرې را روان دي نو بیا تختی یا شاته نه ټینګیږي هغه دی پنځپیر شیخ رحم الله ته بدعتيان مليان راجم شو کنه ورته وی چې مونږ خو د دې بدعتو نه بچ کوو خو ته په ځان وژنې اسی دا بدعت نه ختميږي هغه ما ته پته ده تاسو دلګانې پیدا نه راشي خو شه دا سیدی چې تاسو به د اسقا تخلی د حیل اسقات پکوي دا مړی بلمبوي خو چې جنازه کې ولاړ یې کنه نو د دې نری خله به در من راغلی ته به سو پنځ پیرې چنې خو جرتان دی راغلی یره به در من خامخې په دې نری ملا به خله راغلی په دې په دې وچری به نری خله زی او راځي ځکه چې زما چنې راشي غزې ده کنه هغه زینه بیا ته تختیریږي داعی ته وي ته چې دعوت ورکې نو ستاره پر د لس امور ضروری دي دا لس آداب په ځان کې راولا لس جملې دي دي کې او لس آداب دي دا نو ذکر فلذلک فدعو فلذلک د لذلک د لام چې د اجدیه دي او ذالک کې اشاره مخکې تفرق او اختلاف ته نو معنا بدا شي فلذلک د دې وجنا د فکول کول تفرق او د تفرق او د اختلاف په دعوت د کلمې فدعو نو دعوت کول سي توحید فلذلك ته په وجه د اختلاف او د تفرق فدعو دعوت ورکه حق ته چې دا تفرق او دا دفشي دې سره دفقه اولنې خبره ته به د فقای په توحید په بللی سره دا اختلاف او دا تفرق دا به ختمه او دیم واستقم کما امرتا تینګ شپا تینګ شلک څنګه چې تا ته حکم شه دی کلک شلک څنګه چې تا ته حکم شه دی په دې مسله باندې کومه مسله چې ته بیانې هغه په تردد سره بنه بیانې هغه کلک هغه مسله بیانوه ما خو کنزل بنه کوي بدر دی بنوي ولا تتبع اهواهم ولا تتبع اهواهم مردان کې وسړیو کنه نو اندوانو اندور سره ناسو فاسو داغو نو هغه اندور ته وی سپلای راو وخت راځي وګورځول ستا بابا لري دا راوچته کی کنه نو یو پکې موحد ناسو هغه راغی هغه زمونږ شیخ ته یو ګوره کنه د هندو سم موحد دی ځکه دا غسین کې دا چې د پیر بابا خلاف څه چې کوي کنه دغه توحید دی نو ولا تتبع اهواهم تابع نشي پیغمبره د خواهشاتو ددو دو درته وی چې زته مثلا نر موقع زمنګ تابع شه یا وس ما بیانو بل وخت بیانو ددو د خواهشاتو اتباع نه کوي او دریم وقل آمنت بما انزل الله او پیغمبر از ایمان راوړم په هغه چې نازل شوی د ماته د الله طرف من کتاب چې هر کتاب وي کوم کتاب چې نازل شوی د آسماني کتاب ځم په دې ټولو منی ایمان دی یقین دی او نافذ کوم په قران عظیم او بل ورته امرت لآدل بینکم ما ته حکم شه دی چې انصاف وکوما تاسو په منځ کې انصاف په خورو ما تاسو په منځ کې انصاف وکوم ځکه قران دا منصف کتاب دی د انصاف کوي د حق بیانې بل الله ربنا وربکم الله رب زما دی او رب تاسو دی لنا اعمالنا ولكم اعمالكم بل امر دا دی که تاسو زما د مسلې توحید نه منئ نو لنا اعمالنا مال ثواب زما د عملونو ولکم اعمالکم تاسو د ثواب تاسو د عمل کوم کوم عملونه چې موږ وکړه کنه دا هغه عمل بدلی به موږ ته زموږ د ملاویږي که ښه عملو ښه ثوابونه ملاویږي ښه اجرونه اکه بد عملونه دوزخ به ملاویږي الله تعالی به جمع کوي په مې زمن کې الله تعالی به دا موږ را جمع کوي د قیامت پر ورځ الله یجمع بیننا و الیه المسیر خاص دی الله تور ګرځیدلی دا لس امور ذکر کړ د پاره سره د پاره دای چې دا لس امور ځان کې راولي والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له من بعد ما استجیب له حجتهم داحضه عند ربهم اوس کله چې دای دعوت ورک مسله بیان کړه نو د پسې به خلک جګړې لرا پاسي نو په هغه ځای کې بم دې دلیل وي جګړه بکې د سره باسونه بکې رواني کی با هغه کسان یحاجون فی الله چې جګړه کوي په بار توحید د الله کې من بعد ما استجيب له پس دا غنا چې دا غي قبول قبول قبولتیا کړې شوی دا من بعد ما استجيب له چې دا غي قبولتیا شوی دا دا موحد باغ ته وي چې سړی دا مسله چې بیانوم نو مخکنو وخيار او خلق دا مسله منلې دا نیکانو خلق دا مسله منلې دا وګوره ټول وګوره انبیاء او تو وګوره صلحا شهدا تمام وګوره تمام دا مسله منلې ده نو حجتهم زاهده عند ربهم دلیل د دو برباد دی پنځ درب د دوی د دې جګړه کوونکو د دو دلیل برباد دی ولی چې دو خو هغه بی دینه خلق دی هغه دیندارو خلقو خدا مسله بن الله وعليهم غضب ولهم عذاب شدید ور پاره په دوه باندې غضب دی او په دوه باندې دو د پاره د عذاب الله الذي الله هغه ذات انزل الكتاب چې را لګل تا ته کتاب بالحق د پاره د حق د پاره د سرګندولو حق دا کتاب ته تراولې دغه د پاره اول میزان دا قران عظیم دا میزان د تله دا په دې سره ارس تله سړی چې بار څه شي اخلي کنه نو هغه تلی هغه تله معیاري باغی تلی کنه دارنګ فتح الرحمن ولوي چې میزان څه معنا زن بالکتاب والسنه زن بالکتاب والسنه هر شی تله په کتاب او په سنت باندې په کتاب او په سنت تله اسی مخله وما يدريك لعل الساعه قريب وما يدريك سیس خبر تا ته درک چې د قیامت برابرې یا ما یدریکا سیس تا ته خبر درک د تعین د قیامت چې تا ته قیامت متعین کړي دي و ما یدریک ګوره مخکې مونږ ویلو یو ما ادراک دی یو یو ما یدریک دی دا یدری که څنګه چې کوم ذکر راشي دا غي علم هغه پسې الله نه ورکړي چاله او اذران خچي وي کنه هغه پسې الله دا غي علم هم ورکړي القارعه وما القارعه وما ادراك ما القارعه نور پسې دا ذکر کړل الحق ما الحق وما ادراك ما الحق نور پسې بیا ذکر کړل دا غي علم دلته یو ما یدریکا سشي خبردار کتا تا د قیامت برابرې چې لعل الساعه قریب چې یقینا قیامت خو نږدې دی الله چاته تعین د قیامت نه کړي قیامت خو نږدې دی هو ما یدریک دې من کلام ختم دی او ما یدریک وقت الساعه سشي خو تا ته وخت د قیامت تا ته سشي خو چې د قیامت وخت دغه دی نو لعل الساعه قریب یقینا قیامت خو نږدې دی خو وخت چاته نه دی معلوم یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها وز د دې زین الله دو قسم خلق ذکر کوي تقابل کوي یو قسم هغه چې په تلوار سره د قیامت غواړي یو هغه دي چې هغه د قیامت نه یریږي نو په تلوار سره هغه غواړي چې هغه په قیامت باندې یقین او یقین ایمان نشتی هغه وي یستعجل بیا الذين لا يؤمنون په تلوار غواړي د لراغه کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي په قیامت باندې هغه وي چې زد تلوار سره غواړي زر د ایمان قیامت راواله زر قیامت راواله اول الذين امنوا مشفقون هغه کسان چې هغه یریږي د قیامت نه مشفقون منها اشفاق مخکې مونږ ویلو کنه هغه یری ته وي چې هغه سره د محبت نوي مشفقون هغه یره چې سره د محبت نوي خدای هغه اثر په بدن باندې لپاس ترګن شي چې شک کوي یا جګړه کوي په ساعت په قیامت په باره کې یمارون د کمانه جګړه هغه کسان چې جګړه کوي په باره د قیامت کې لفی ضلال مبین خامخه په گمراهی لري کې دي د حق نه حق نه لري شي الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وز دا ذکر کوي د الله قدرت ذکر کوي دلیل عقلی ذکر کوي چې الله پاک باریک بین دی الله لطیف الله تعالی مهربان دی الله مهرباني کوي په بندگان خپل باندې الله مهرباني کوي الله لطیف به عباده الله تعالی پورا مهرباني کړی د خپل بندگانو او يرزق من يشاء بغیر من يشاء رزق ورکیا هغه چاته چې خوښ شي په فراخی سره په تنگتیا سره الله لطیف لطیف معنی څه حفیون یا باریک سيزونه لیدون کې دي وهو القوي العزيز دا الله طاقتور دی او العزيز غالب دی ضرور دی من كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب اوس الله وی که څوک خپل په عمل باندې آخرت ګټي آخرت غواړي الله آخرت پر ورکم که څوک په خپل عمل باندې دا دنیا ګټي نو الله یې حساب ول ورکم خو آخرت کې ولا بیا څه شي نشتی تزيد په دنیا ذکر کوي من کان یرید حرث الاخره من کان څوک چې غواړي څوک چې اراده کوي په عمل خپل سره ګټه د آخرت عمل کوي د آخرت د پاره او ګټه د آخرت په غواړي نو نزيد له فی حرثی زیات ورکو موږ دلته په ګټه داږي کې دلته موږ زیاتو دغه ځکه د خپل عمل کوي نیک عملونه کوي د آخرت د پاره هو من کان یرید حرث الدنیا مګر من هغه څوک چې اراده کوي بدله د دنیا په عمل د آخرت باندې من کان یرید حرث الدنیا بعمل الاخره څوک چې اراده کوي عمل بدله د دنیا په عمل د آخرت باندې نو نؤتی منا ور بکو الله منګ ته بد دي دنیا نه ګوره دوه قسمه خلق دی یو قسم هغه دی چې هغه نیک عمل کوي دې د پاره چې الله راضي شي آخرت راته میلاو شي باز دې د پاره کوي چې دنیا راته میلاو شي ډیر خلق ته کنه وی وظیفه کو اګه څه شي له وظیفه کوي چې الله ډیر پیسې راکړي زوی مې سعودي کې دی هغه د پاره وظیفه کوم دا منځونه دې د پاره کوم شپې تاجد کوم چې زما تعالی ډیر مال راکړي نو دا مال او دولت چې دی کنه دا دنیا چې څومره ده دا په قدر د مقدر ده څومره چې د الله لیک الله کوم ته به ملایږي دا غینه زیاتیږي نه دا غینه کمی او چې آخرت چې دی کنه دا په قدر د کسب دی څومره دی ولا کسب کو کوم ته برته ملایږي نو سړی دنیا پس لګیدل لکه مخکې سوره بقره کې حاجیان دوه قسمه کړیو کنه یو هغه حاجی چې هغه اللهم ربنا اتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق هغه صرف دنیا غوښته چې الله دنیا راکې نو په آخرت کې الله هیڅ ول نشتی نو دلته مقشن سره ذکر دی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منها هغه څوک چې غواړي بدله د دنیا په عمل د آخرت باندې عمل د آخرت کې دی د پاره چې دنیا ورته ملوي اوس الله د دوه هغه شرکا ذکر کوي چې دو هغه په شریعت کې او په دین کې رانه باسلی هغه ته الها وي دا هغه په نوم نظر نیاز ور کوي نو الله وي په دین کې دا خبره ما کړې ده الله زما په دې شریعت کې دا خبره شته کوم چې ما را لګلې نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته خود لې پدې کې څه شته نه ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ايشتري دولره شریکان د الله سره من الدين د هغه سنا د دین نه من الدين ام لهم شرکا او شرع لهم ایشته دی دوی لره شریکان د الله سره شرع لهم چې جوړ کړی وي دوی د پاره من الدين د دین نه د مسلې شرع لهم چې شریعت ول جوړ کړی وي مسلې ول جوړ کړی وي د دین نه هغه ما لم يعزم به الله هغه خبرې چې الله په حکم نه دی کړی اجازه نه دی کړی پاغي باندې د الله د اجازه نه بغیر دوه داسې خبرې جوړې کړې دي نو که جوړې کړې نو هغه ټول دروغ دي د ځان نه دي نو ولولا کلمه الفصل لقضي بينهم ولولا کلمه الفصل کنه وینې ټلې کلې شوی فیصله د پاره نو خامخه اوس په فیصله شي د دې په منځ کې لقضی بینهم د دو په منځ کې به اوس فیصله شي الله وي که چرته مخکې الله دې نه ټما د د مرګ او د د عذاب نه ویلي کله وان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان د پاره د عذاب درناک ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم و زدي جن بل تخفیف ور کوي ویني به ظالمانو را مشفقینا یریږي به دا سزا دا عملونه چې دوی کړی دي دا ظالمان به د قیامت پر دي د خپل دا عملونو سزاګان نه ریږي وهو واقع بهم حال دا چې دا دغه سزاګانې به واقع کی په دوه باندې پریوز یو په دوه باندې والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات دویم قسم ګوره تقابل لري یو قسم هغه خلق دي چې روان دي میدان محشر کې خپل د عمل نه ریږي دویم قسم هغه خلق دي چې هغه ورته خوشاليږي والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړي عمل کوي نیک په طریقې د پیغمبر نو فی روضات الجنات یبا پاغه باغچو د جنتونو کې روضات چې هغه شنه شنه باغونه شنه شنه کبلی پکې لګېدلي اوس ګوره د دې زنا نبی صلی الله علیه وسلم یو بشارت ورکړي او د دنیا خلق کله چې بشارت ورکړي کنه زیره ورکړي چا زوی وشي وي زیره می در باندې هغه زوی دی وشو رور دی راغی رور زوی دی راغی زیره ورکړي کنه نو چې زیره کوم سړی ورکړي چاله چې زیره ورکړي هغه له بس شي ورکړي کنه وي 100 روپۍ واخله 500 واخله 1500 واخله 1000 روپۍ واخله د پیسې ورکړي زیره ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم زیره ورکړي خلق ته د جنت زیره ور ورکړي چې څوک ایمان راوړي عمل صالح وکړي مخکې د جنت زیره ورکړي کنه نو مشرکان را پاسې او ته پیسې شي غواړي د زیره چور کوي د دې خلقونه پیسې اجرت غواړي پیسې غواړي نو په دې آیات کې دا ذکر کې چې نه د اجرت نه غواړي دې شي نه غواړي ذالک الذی یبشر الله عباده دا هغه سیز دی چې زیر ورکوي الله تعالی بندگانو خپل ته الذين امنوا وعملوا الصالحات کسان چې ما راوړ دي عمل کړ دي نیک قل لا اسالكم عليه اجرا او پیغمبره زنه غواړم په دې باندې تاسو نه مزدوري څه اجرت نه غواړم ها زه اجرت نه غواړم الا الموده فی القربا مگر دا چې مینا او کې په نزدېکت د الله دې کې اشکال دی اشکال دا دی چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم یې په اجرت نه غواړم مخکې تیر شي پیغمبرانو په اجرت نه غوښتلې نو نبی صلی الله علیه وسلم خوې الا الموده فی القربه که اجرت را کوي هغه مودت فی القربا را کوي مودت فی القربا را کوي یو جواب خدا دی چې دا الا په معنا ده لکن ده مستثنا منقطع ده نو اجرا پورې کلام ختم شو لكن الموده في القربى لیکن دا چې میناو کوي پني ذکر د الله بس دا د ټیم بس نور څه شیطان نه غواړ نو دې کې لکن شراغه خبره ختمه شو او دویم جواب دا دی چې د دې ترجمه کړه یو درې اقوال لپاره کې یو قول د مجاهد او د حسن بصری دی هغه وی چې د دې قربان مراد څه شي تقرب ال الله دی دا کومه معنا چې موږ را دي ته نږدې ده تقریبا نو لا اسالکم علی اجر زن غواړم د تاسو نه پدې منې سوجرت الا مگر چې غواړم د تاسو نه دا خبره چې هغه مودت دی د الله تعالی سره چې الله تعالی سره تاسو مودت وکړي او هغه ته تقرب حاصل کړي قربه تقرب حاصل کړي دی الله ته د تاسو نه دا غواړم زه غواړم تاسو نه دا خبره چې مودت د الله تعالی سره وکړي او داغه تقرب حاصل کړي بس تاسو نه دغه طاعت د الله غواړم اجرت کې تاسو نه دا د الله طاعت غواړم بس چې خدای سره نه غواړم ځکه چې هغه اجرت څه ته وایي هغه پیسو ته وایي د دنیا سيزونه ته وایي زه خدای سره نه غواړم زه تاسو نه غواړم طاعت د الله محبت د الله دیم قول د شعبي او د ابن عباس رضی الله عنه نقل کړل هغه قربا په معنا د قرابت نسبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نسب ډیر غټو قریش ټول خاندانونه د نبی صلی الله علیه وسلم رشتہ داران نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی چې ګوره زه تاسو نه شي نه غواړم لا اسالکم علی اجر زه نه غواړم د تاسو نه په دې منې سمزدوري زه تاسو نه په دې نه غواړم سمزدوري شي نه غواړم الا الموده فی القربى لیکن غواړم زه تاسو نه لحاظ کوي زما د قرابت د خپلوالۍ تاسو نه صرف لحاظ غواړم د خپل قرابت او د رشتہ دارۍ زما د قرابت لحاظ وکړئ هغه لحاظ دا دی چې راشه دا مسله ومنئ دا ټول خلق که زمان نه مني نور نه خو زمان رشتہ داران نه دي نو قریش تاسو خو زمان رشتہ داران خپلان مې راشه دا مسله ومنئ تاسو نه لحاظ غواړم په قرابت او پرشتہ دارۍ کې او دریم قول سودی نقل کړل کلبی او سودی هغه د قربانه مراد القرابه قرابت رشتہ داری د نبی صلی الله علیه وسلم مراد هغه اهل بیت نبی علیہ السلام مراد دي د نبی علیہ السلام اهل بیت نه مراد دي اهل بیت کې څوک دي ازواج النبی صلی الله علیه وسلم نو معنا دا زه نه غواړم تاسو نه شي زه تاسو نه هیڅ نه غواړم لیکن دا غواړم تاسو نه چې زما د اهل بیت سره مودت او محبت وکړي دا غو ته اذیت مو ورکوي نبی علیہ السلام وای زما د اهل بیت سره محبت او مودت وکړه تاسو نشي غواړم دا غواړم چې زما د اهل بیت سره محبت وکړي زما بیبیانو ته کنزل مکوي زما اهل عیال ته کنزل مکوي تاسو نه دا غواړم دا نه غواړم چې مال مال او دولت راکړي صرف دغه محبت غواړم دا خو جو خارج شیګانو پلیتان ته وین ځکه هغه عیبونه لټي ومن يقترف حسنه نزد له في فيها حسنا چا چې وکړنی کی نو نزد له الله زیات په کوم دلاره پاغي کې حسنا نور خایس یعنی چا چې په دنیا کې یو بسره خګړه وکړه نیکی وکړه نیکی سره دا رشتہ داری دا قرابت او پاله رشتہ داری یو بل سره خلقو پالنه رشتہ داری پالل دي ته نه وي چې تا سره رشتہ دار رشتہ داری پالي تو سره پالي که تا سره لک کوک شنو تو هغه یو غس کوک شنو ته درې غزه کا کیږي دا سم کا هغه در من سلام وینو ان ته په سلام نه وای نه نه ته هغه سره خ سلوکو کا نو الله عز وجل زیات کم نور خایس خایس بر نور زیات کم دنیا بدل خسته کم اخرت بدل خسته کم ان الله غفور شکور یقینا الله بخون کې دی قبل ان کې دی عمل لرا ام یقولون افترا علی الله کذبا فان یشاء الله یختم علی قلبک د دې خلقو دا خیال چې دا نبی علیہ السلام په الله باندې دروغ وي ام یقولون افترا علی الله ایا وی دوی چې جوړ کړی دی د پیغمبر په الله باندې دروغ دغه دا خیال لري چې دې پیغمبر په الله درو جوړ کړي نو فإن يشاء يختم على قلبك کته په الله درو جوړ کړي پیغمبره نو فإن يشاء او بإن يشاء الله کو غواړي الله نو يختم على قلبك مهر بولګي ستا په ژمنه او قتاده رحم الله وی کستا په ځکه داسې خیال لاغې د افترا افترا کول نه ستا په زړه کې خیال د افترا راغې نو ان یشل یختم علی قلبک مهر به الله ولګي ستا په زړه باندې نو چې مور په زړه ولګي کنه بیا سره بیس نه پويږي نو نبی له صلوات و سلام کو چې د دروغ الله مې نه جوړ کړی ځکه اعلم الناس افصح الناس ابلغ الناس په دنیا کې اخو ډیرو چک چړیو ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته اوس دفه دی وهم کوي وهم راغی چې سړی ما ګناونه کړی دي شرک مې کړل نور ګناونه مې کړی دي نو آیا زما دا ګناونه معاف کړي شي کنه شي معاف کړي الله ما ناراضي کړي شي کنه شي راضي کړي نو دفه د وحي مکرا او بالکل کړي شي کته توبه وباسي پس صدق زړه سره صدق زړه سره توبه وباسي الله ته رجوع کوي خپل ګناونه نو څه دی ستا توبه الله قبلې هو الذي يقبل التوبه دا الله غزاد ته چې قبلې توبه عن عبادي د بنديانو خپلونه توبه څه ته ویل کیږي کوم ګناونه چې در نشيري پاغي خپمانتیا موجوده اراده او کې زبا ګناونه نه کوم آینده د پر قصد کړی چې زبا ګنا نه کوم قبلوي الله پاک عملونه دعاګانې دا کسانو چې ایمان راوړل عمل کوي نیک الله دعاګانې او عملونه قبلوي د مؤمنانو هو یزيد من فضلی زیاتی ور کوي دوته د خپل فضل نه خپل مهرباني نه والکافرون لهم عذاب شدید او کافرانو د پاره د عذاب سخت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض کچرته الله پاک ولو بسط الله رزق لعباده کفراخ کړی الله تعالی کفراخ کړی الله تعالی خپل بندیانو له دار رزق نو لبغو فی الارض خامخه سرکشی به کړی و په دې ځمکه کې ګوره الله پاک ټول مسلمانان ټول انسانان یو شان نه دي پیدا کړی نو د دې وجنه آدم علی السلام الله نه تاسو کو چې لولا سويت بین عبادک تا خپل بندیانو په منځ کې ولې مساوات نه دراويسته الله پکار دا و چې دا ټول مساوات په دوه کې وي الله و چې د دې لپاره مساوات مې ځکه دې لپاره نه راوستي چې نظام د دنیا و چلیږي ځکه چې چرته ټول مالدار وي کنه د مخلوق د دې مطلب څه دی ولو بسط الله رزق چې د ټول بندیان له الله فراخي د رزق ورکړي ټول هر یو کس مالدار وي نو د نظام د دنیا باندې چلی ده ځکه چې غ... مالدار به محتاجو د بل نوکرای ته چې زما څوک نوکریو کی مال خدمتو کی نور ته به خپل مالدار کنه هغه به محتاج نو نو دې په دقه شین د نظام په دقه شان نه به بیا چا زمیداری کوله نه به چا خدمتونه کول نه به چا تجارتونه کول ځکه ټول مالدارو کړ نو معنا دا ولو بسط الله الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده سويا که فراخ کړي الله تعالی رزق د خپل باندې لپاره برابر ټول برابر رزق ورکوړي نو لبغوا فی الارض خامخه سرکشي بکړي و دو په دې سمګه کې ولکه ينزل بقدر ما يشاء لیکن الله وی را کوزي الله تعالی د رزق په خپل مقدار سره الله هر چا د پاره یو مقدار مقرر کړی دی اغله دغه مطابق رزق ورکي خو یاد ساتئ غوروانه د زیاتوالي د رزق دا غوروانه نه دی چې ډیر خلق الله رزق زیات ورکړي مالونه دولتونه ول ډیر ورکړي دي دا دغه د غوروالي سبب نه بس الله غد فرض لیکل زیات غوروالي خو الله وی ناکرمکم عند الله يتقاكم که هغه مالدار د الله نه زیات لري د پاګه کې تقوا او هغه غوړه دي او کنه چې کوم غریب دی هغه کې تقوا ډیر و هغه د الله وخت دی انه به عبادي خبير بصير یقینا دا الله په خپل بندیانو باندې خبردار دی ولیدونکې دی وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته دا الله غزاد ته چرالیږي بارانونه رحمت غیث هغه باران ته ویل کیږي چې پاغي کې رحمت وي او متن هغه ته وي چې دواړو ته شامل دي چې په هغه کې تکلیفونه مصیبتونه ومي او پکې آرام سره باران ومي پکې راحت ومي هغه دواړو ته شامل دي د دې وجنه دعاګانو کې متر نه دی غوښتره اللهم غثنا مغيثا هنيئا مريئا ضارا غير ضار عاجلا غير عاجل التويل اللهم غثنا الله په باران ورای نو باران د پر دعا سره غیث غیث دا غیث ولی ځکه په دې کې رحمتونه من بعد ما قنطو رستو داغنه چې نو امیدیو کې دا خلق دا خلق نو امید شي نو امید دې څه نشي د الله نه دا کفر دی یعنی نو امید شي د نور اسبابونه نور تمام اسباب ختم شي دا غي نور اسبابونه نو امید شي یو الله ته اسري نو الله بلا باران دا وری وینشر رحمتو او خوري الله پاک خپل د رحمت او هو الولي الحمید دا الله اختیارمند او حمید ستایل شوی دی ومن آیاته خلق السماوات والارض ومن آیاته او بعض دلایل د توحید د الله نه دادي پیدایش د اسمانونو د زمکو دی او ما بس فیهما هغه چې خوار کړی دی په دې زمکه کې من دابت زند سر فیهما په دې زمکه اسمان دواړو کې دویم دا چې سړی دوست وي مرګري وي سړی سره جو خودريږي او دریم دا چې مددگار سړی د پاره راځم شي کسان نو الله یو ما انتم بموجدین فی الارض نه تاسو کمزوري کون کې الله لرسوک پرېسمکا کې ځکه مالکم من دون الله مولین نشته تاسو د پاره د الله نه علاوه څوک ولی څوک مددگار نشتی معاون نشتی تاسو سره ودرېږي ولا نصير نسو تاسو امداد شته ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام وز د دین ادله عقلی ذکر کړي ومن آیاته او بعضې د دلایل توحید الله تعالی نه الجواری هغه روانې کیشته دي په دریابونو کې کله علامه پشان د غرونو جوار هغه غټي کیشتو ته ویل کیږي د دې مفرد راځي جاریتون مفرد سره راځي جاریه او جاریه کیشته تم وي او جاریه جنې تم وي و ان یشاء یسکن الريح فیزلن رواکد علی ظهرها الله یشاء که او غواړو مونږ نو یسکن الريح نو او بدرو د هواګانی هوا به ودرو فیذللنا نو همیشه به دا کیشته ودري کی په شاګانو د وبو منی په شاګانو دریاب دوه د قشانی ودري کی ځکه دا خو کیشته په هواګانو چلیږي کنه نو چې هوا ودري دا کیشته به څنګه چلیږي نو دا د الله په قدرت چلیږي الله په طاقت چلیږي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې نه خې د پاره د هر صبر کوونکی شکور هغه شکر شکر شکر وکونکي او یوبقون بما کسبوا ويعفو عن كثير یا دا کشته خو بدري او یوبقهن یا هلاکی کړی دا کشته ولی ليعلم الذين يجادلون دې د پاره یقین شي دا کسانو یجادلون فی آیاتنا چې جګړه کې زموږ پایتونو کې هغه ته دا یقین شي چې دا غرق کول څوک کې الله دا بچ کول څوک کې الله ما لو من محیس نشته دوی لپاره من محیس زید خلاصي زید فنای فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا هغه چې درکړې شي تاسو ته من شيء هر شي چې وي فمتاع الحیات الدنیا نو دا سکر ژوند د دنیا دا یا مزید ژوند د دنیا دی وما عند الله خير وابقى هغه چې دا الله سره دی هغه غوړه دی او همیشه دی ګور الله چې شي دنیا عمره کې او د آخرت راکې نو د هغه لپاره نه امور ذکر کړي سو نه نو دو په دې آیت کې دي یو څه للذین آمنو د پاره دا کسانو چې په خپل رب باندې ایمان راوړي داغو ایمان او عقیده په توحید باندې وي وعلى ربهم يتوکلون پر په دې الله باندې ځان سپاري ځکه د مؤمن صفت دا دی چې د هر کار کې نو په الله ځان سپاري او دي والذین یجتنبون یجتنبون کبائر الاسم والفواحش دا متوکلین څوک دي دا بل صفت ول ذکر کوي دا هغه کسان دي چې نبونه کبایر الاسم چې ډډه کوي د غټ ګناونونه ځان بچ کوي د غټ ګناونونه اول فواحش او د ښکار بدکارونه ځان د غټ ګناونونه بچ کوي او د ښکار فواحش نه فواحش کوم کوي چې عقل هغه ته بدوي تمام مذاهب او دینونه ورته بد وي لکه غلا شو زنا شو نور داسې ګناونه چې هغه ورته بد وي واذا ما غضبوهم يغفرون بل صفت دا دی واذا ما غضبو کله چې دو غصه شي هم يغفرون نو دو درگذري کوي دو معافي کوي کله چې دی مؤمن له غصه راشي کنه په یو خبر ورته غصه راشي چاته غصه راشي مرګري تا بل چاته چې قبولیت کوي دوه د حکمونو د خپل رب الله ورته څه حکم کړی نه حکمونه په ځان باندې نافذ کوي او بل واقام الصلاه د مصطفی باندې کوي او بل وامر مشورا بینهم کار د دوه په منځ کې په مشوري وي وامر مشورا بینهم کار د دوه په مشوري په کورنۍ کې ګوره وامر مشورا بینهم ولې وي ځکه چې کله ته اتفاق او اتحاد غواړي په دنیا کې خپل په خاندان کې خپل په ملک کې نو ستا به د شورا کسانې ته مشوره کوي خپل داغو سره مشوره کوي هر کار کې نو چا چې مشوره وکړه هغه به تاوانی کېږي نه من استشاره ما ندم من استشار ما ندم من استشاره چا چې مشوره وکړه نو هغه چرته نه خپېمانه کېږي چرته بدبد کېږي نو مشوره وکي شورا یې داغو د پاره ګوره یو شورا اسلامی شورا دی یو شورا عام نن سبا چې کوم شوراګانې دي کوم چې زموږ په دې ملک کې د نور ملکونو کې پارلیمنتونه چورته وي اسلامی شورا دا چې الله احکامات نافذ کوي مشوره کوي چې د الله احکامات به څنګه نافذ کوو او دې استعملو ته دې تسوي تنظیم سازي د قانون سازي د پاره دوی کې قانون جوړيږي نو دا کفر دی ځکه دوی د الله د قانون خلاف قانون جوړي او د الله قانون جوړ شوی دی ومما رزقناهم ينفقون دا هغه مالونه چې موږ تور کړل خرج کړي بلار د الله کې والذین اذا اصابهم البغي دا هغه کسان دي اذا اصابهم البغي کله چې ورسیږي دوی ته البغي س تکلیف څوک ورته س تکلیف ورسي البغي زیاتې ور سره وکي زیاتې ورته ورسي هم ينتصرون نو دو بدل اخلي ګوره الله بدلی لو میجات ورکړلې چې کله تا ته څوک زیاتې ورسي نو بیا تنه بدل اخلي خو ګوره د دې آیات د مخکنی آیت مس کې تعارض دی کنه مخکې وی اذا ما غضبهم يغفرون کله چې دوه غصه شنو معافي کوي دلته اذا صابهم البغي کله چې دوی ته زیاتې ورسي څو ورته زیاتې وکي نو غصه ول راشي نو هم ينتصرون دوی خپل بدل اخلي زمونه سپیډو گزار وکړ دې پر سپیډو گزار کې معافي خو نه کړه نو دواړه آیتونه مس کې تعارض دي دواړه وخت غصه راغله یو ځکه معاف کې بل ځکه نه معاف کوي یو وجه خدا ده چې ال تاغه مسله بیانوله توحید بیانو نو ال تعالی وي تب ګوره معافي کې گزار بنه کې مخنه ځکه ستا مسله کې نقصان پیږي او دلته خورا سره سي په لار روان دي او چا وسه زیاته وک نو دې خپل بدله واخلي خیر دی دیمه خبره دا ده چې یو عزیمت ته او رخصت ته کله په عظمت عمل کوا عظمت دا دی چې با معافي ورته وکا رخصت دا دی چې خپل بدله تنه واخله وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدله د بدای بدی دا په شان داغه وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدله د بدای بدی دا په شان داغه فمن عفا واصلح فاجره على الله نو چا چې معافي وکړه عمل وکړ نیک نو د دم اجر د ثواب په الله باندې دی الله به د ثواب اجر وکړي انه لا يحب الظالمين يقينا الله محبت ساتي ظالمانو سره ولمن انتصر بعد ظلمي فاولئك ما عليهم من سبيل اوس الله تفصیل کوي که چا منی ولمن انتصر چا چې بدل واغستا پس د ظلم داغنه چې ظلم پېښې و دې خپل بدل واغستا سړی نه چا غوت کټ کړو لاس کټ کړو چې ظلم ورسره کړو او تخپل بدل واغسته نو فولای کمالی من سبیل نو دغه کسان دی په دوه مننه نشته ملامتیا ځکه په جاهلیت کې دا و چې چا بدل واغست یا بس چلو شو بیا هغه ملامت کاو لکه اوس هم په بعض ځای کې داسې نه چې بدل خپل واغست باندې ملامتیا نشتی انما السبيل على الذين يظلمون الناس ملام یقینا لار د ملامت یا په خلق دا یظلمون الناس ظلم کوي په خلق باندې ويبغون في الارض بغیر الحق او سرکشي کوي په ځمکه کې نه حقا چې بدله د چا سره زیاتې وکړه اسړی ته نه بدله واغسته یا روغه وکړه ا دروغ نه رسو بیا زیاتې کوي دغه ظالم دی اولئک لهم عذاب الیم دغه دی عذاب بربادو عذاب دی درناک ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور وزغه ټول جواب دا دی ولئن ولمن صبر خامخا چا چې صبر وکړه وغفر او بخنه او کړه ان ذالک من عزم الامور یقینا دا دغه فرض کړی شوی کارونه دي عزم الامور هغه کارونه چې شرع کې باغې طریقې سره عزمت وي عزمت سره مطلوب یاغه او دا غي مقابله کې رخصت مې دا ته اجازه ته مې نو عزمت څه دی په دې کې دوړو کې تعظیمت بدلا اخلي او که بدل نه اخلي معاف کوي ومن يذلل الله فما له من ولي ومن يذلل الله نه عزمت پدې کې نه چې بدل وانه اخلي معافي وکي ومن يذلل الله فما له من ولي من بعده اغه څوک چې الله یې بیلاری کی من مالو فمالو من ولی نه بیت الله سوک بچ کونکې من بعد رسد بیلار کیلو ددنا وتر الظالمین لما رأوا العذاب ویني بت ظالمان لرا کله چې ویني هغه عذاب یقولون وی باغو هل الی مرد من سبیل اشته واپس ایت سلار واپس ایت سلار شته کنه وتراهم يعرضون عليها خاشعين او ویني بت دوزخیان چې پیش کولې بشي پاغه باندې په دې اور باندې خاشعين سرکوزي خاشعين چې سرونه به ښکته کړی وي خو دا سر کته کول به د دین خشوع د وجه نه وي دا بدن نه ندامت د وجه نه وي دا سرونه به کته کړی وي من الذل د وجه د ذلت نه د رسواینا ينظرون من طرف خفين بوري بدو کته من طرف خفين بوري بدو کته کته سترګو سره یاد ګوري بدو بنظم من طرف خفي پاغه کمزور سترګو سترګې به لاسې کمزوري غوندې سری ګوري با وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم او بو یغ کسان چې ایمان راوړل یقینا پورا تاوان کینن هغه کسان خسروا انفسهم چې تاوان کیا چولې دي ځانونه واهلي مخبل بال بچ پرځ د قیامت الا ان الظالمین فی عذاب مقیم خبر شي یقینا ظالمان دي په عذاب همیشه کې ما وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله نه به دوی د پاره څوک دوستان ينصرونهم چې دادو کې دادو ما سوا د الله نه ومن يذل الله فما له من سبيل هغه څوک چې الله بیلاری کې گمراهي کی نو فما له من سبيل نو نه به هغه د پاره هیڅ لار د هدایت استجیبوا لربکم من قبل آیات یوم لا مرد له قبول قبول کړئ حکمونه د خپل رب من قبل آیات یوم لا مرد لا مخکې دراتلو دا غرض نه لا مرد له چې نه به واپس دي دا غي د طرف د الله نه دا غرض نه بیا واپس به نه وما لكم من ملجا يومئذ نه به تاسو لپاره د خلاصې په دغه ورځ وما لكم من نکیر او نه به تاسو لپاره هیڅ انکار فائدہ فائدہ من وما لكم من نکیر نه به تاسو سره هیڅ انکار فائدہ من کته سین کار کوین تاسو هیڅ فائدہ نه راکې نو فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا تسلی ورکې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا فإن أعرضوا دا مخکې د مقابله د استجیبوا لربکم که اعراض کی پیغمبر تو ورته وکینه دی قبولتیاونه کی دا الله د حکم نو فمار سلناک علیهم حفیظا ته نه لګلې په دوه باندې منګه حفاظت کوونکې ان علیک الا البلاغ نشته پتا باندې پیغمبر ستا په ذمہ باندې مگر رسولې وان اذا ذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها ان اذا ذقنا الانسان یقینا من کله چې وسکو من دغه انسان ته من نه د خپل طرف نه خوشحالي نو فرح بیا دې تکبر کوي باغې باندې وان تصب سیئات کو ورسیږي ته تکلیف بما قدمت ایدیهم په سبب دا غي چې مخکې لګلي د لاسونو ددو نو فإن الانسان کفور یقینا انسان په دا وخت کې ناشکرې لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور اوس الله خپل قدرت کامله ذکر کوي چې هر څه د الله په اختیار کې دي چاله بچی ور کوي ځام انور کوي چاله نور کوي چاله شن دا د الله په قدرت کې دي خاص په اختیار د الله کې د بادشاہ د اسمانونو د سمکو يخلق ما يشاء پیدا کوي الله پاک څه چې غواړي څه چې د الله خوښي او یزوجهم یا دو دو ورکی یزوجهم جوړه جوړه ورکی یا او یزوجهم یا دو قسمونه ورکوي دوته هغه دو قسمونه کوم دي ذکران او ویناسا زامن لونه دواړه ګډ وډ ولا ورکی یزوجهم معنی ګډ وډ ورکی یا یزوجهم تو امین ورکی دو په یو ځل ورکی درې ورکی څلور ورکی ويجعل من يشاء عقيما اوس د دې ځین الله پاک خپل د مکالمې طریقه خي چې ما سره چا مکالمه کړې ده کنه بالذات مکالمه چې الله ته مخامخ شي اچانه ده کړې چې الله یې لیدلې داسې مکالمه چانه ده کړې ا مکالمه سو طریقې دي یو دا چې الهامي طریقې سره دویم دا چې پر شاته د پردې نه دریم دا چې ملک ولېږي او څلورم فرشته ولېږي وحي نو ما کان له بشر نه یکلمه الله نشي کېدای اس بنده لره چې خبرې دی هغه وکي الله سره الا وحیا مگر چې الهامي طریقې سره وي وحیا نمراسي شه دي چې الله دغه پسړه کې خبر واچي لکه بعض وخت کې نبی عليه السلام به حدیث قدسی وي دا حدیث قدسی سي دا الله د نبی عليه السلام په ځل کې به خبر واچوله نبی عليه السلام به وي نو د حدیث قدسی داسې حیثیت لکه د قران د آیات انه او من وراء حجاب یا رسو د پردینا لکه موسی علی السلام سره خبرې کړلې آدم علی السلام سره کړلې نبی علی السلام سره کړلې او من وراء حجاب او يرسل رسولا يوليږي يوليږي ملک فرشته وليږي فيوحي باذنه نو وحي کوي په اذن د الله دا وحي ټول کیږي په حکم د الله ما يشاء څه چې الله غواړي نو عليم حکيم یقینا الله اوچته د حکمت ولري وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اوس نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي اثبات ته قران صدق د قران او صدق د نبی صلی الله علیه وسلم بیانې الله وی د قشانی څنګه چې دا وحی کومه د قشانی وحی وکړه مونږ ته تا روحا من امرنا د قران عظیم د خپل طرفنا روحا نمرسی قران ځکه قران دا غذا د روحانیت ته څنګه چې د عام جسم غذا د نور غذاګانې دي روح من امرنا قران د خپل طرف نه په خپل حکم باندې روح من امرنا قران منګلې ګو په خپل حکم باندې ما كنت تدري مر کتاب نه پوي دي پیغمبره ته په کتاب باندې تا ته د کتاب علم نو مخکې د نزول د کتاب نه چې کتاب کې څه لیکل شي ته دا پته نه ولل ایمان او نه ته د تفسیر ایمان پته وا د ایمان تفسیر ته د پته نه وا ځکه تفسیر د ایمان پس کې دی په قران عظیم کې دی په کتاب کې دی د دې وجه نه سره تفسیر ایمان زده کول غواړي کنه د قران دې زده کی نو نبی رسول الله تعالی وی تا ته پوی دی نه پیغمبر په کتاب باندې مخکې د نزول د کتاب نه په کتاب باندې نه پوی دی اول الايمان نه تاسو تفسیر ایمانو نه پدې پوی دی ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء لیکن وګر زمنګ دا قران عظیم رڼا او هدایت هدایت ورکول دا غچا د پاره چې زموږ خوښ شي د بندیانو زمنګ نه وانك لتهدي الى صراط مستقيم خامخ پیغمبرات هدایت کوي قران سره لار نیغه تا خلق لار نیغه ترابلی په دې قران سره صراط الله الذي لار د الله غني غلو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دغه په اختیار کې دغه چې پاسمانونو پسمو کړي الا الى الله تسير الامور خبر شي چې الله تبور ګرځي ټول کارونه بس الله دې رحم وکړي الله